افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله تکفرون رونو دا دی الله تعالی د شکر ځای دی چې د منګو تاسو مناسبات کاغه د خوخی وي او که الله د غمونه نه راولي د غم وي د شریعت مطابق جوړیږي د شریعت مطابق تیریږي کله چې په ژوند کې د ژوند ټول اړخونه د شریعت مطابق شي که هغه د خوښۍ وي او که د غم وي نو بیا په ژوند کې برکت پیدا شي او دا ژوند د الله تعالی د رضا په لار کې تیریږي خو که د ژوند ځینې اړخونه د شریعت مطابق وي او کورنۍ ژوند اجتماعي ژوند رسم او رواج دا هم د شریعت مطابق نه وي نو بیا نه په جهاد کې اثر او برکت پاتې کیږي نه په علم کې اثر او برکت پاتې کیږي او نه موږ تاسو د یو الګو او د یو نمونه امت یا د یو نمونه شخص یا د یو نمونه عالم او مجاهد په حیث باندې خلکو ته وړاندې کېدلی شو خلک به وایي چې خپل ځان هم اصلاح کړي او چې کله ځان اصلاح شي نو بیا په خبره کې تاثیر هم پیدا شي نورو ته چې ورسیږي او که د یو چا خپل ځان اصلاح نه وي شاید نورو ته چې خبره هم رسیږي تاثیر ورکې نه وي نو دا د الله تعالی احسان دی د الله تعالی د شکر ځای دی چې د خوخی مناسبات د منګه او د اندېښنې او د غم مناسبات د منګه تاسو ټول د شریعت مطابق تیریږي دا چې اوس د قاری صاحب محترم د لور د عقیقې په مناسبت موږ او تاسو راټول شوی یو دا ډیر د شکر ځای دی چې الله تعالی هغه له تکلیف او له مصیبت او له غم نه خلاص کړ او په عین وخت کې د خادې د خوشحالي خوندان کړ او بیا دا توفیق مرته ورکړ چې د عقیقې سنت په ځای کې عقیقه په اصل کې د الله تعالی یو ډول شکر یستل دي د الله شکر وستل دي چې رب العالمین دوی ته نوې فرزند نوې بچي ورکړی دی په خیر او عافیت باندې ورته ورکړی دی او باید دغه شکر وباسي او په دې شکر کې نور خلک په دې خوخي کې لزان سره شریک کی رب العالمین فرمایي چې والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله تعالی تاسو ته د تاسو لخپل ځانه لتاسو لمنځه لتاسو نه تاسو ته خزي جوړې پیدا کړې دي او بیا رب العالمین تاسو ته د تاسو له ازواجو د تاسو له خزونه بنینا وحفده اولادونه یې درکړي دي او لمسیان یې درکړي دي او بیا تاسو ته پاک او حلال روزي درته درکړي ده نو څنګه دا خلک په باطل باندې ایمان راوړي او د حق ناشکری کوي یا په حق باندې کافر کیږي کوم شیان چې مخکې ذکر شول د خزو ورکړه د رب العالمین لخوانه بیا د دوی خزو نه د اولادونو ورکړه د اولادونو نه بیا د مسیانو ورکړه او بیا د ټولو ته پاکه روزي ورکړه دا ټول د دې تقاضا کوي چې یوازې په الله باندې دی په خپل رازق ذات باندې په خپل خالق ذات باندې دی ایمان راوړي او په نور دی کافر شي له نور نه دی خپل تمه قطع کی خو په دنیا کې ډیر داسې خلک شته چې خوري دی الله روزي سکي دی الله روزي اولادونه ورته الله ورکي ژوند ورته الله ورکي صحت ورته الله ورکي خو بیا الله ربانه دی بل چا روان دي پیروي دی بل چا کوي متابعت دی بل چا کوي قانون دی بل چا مني رسم او رواج دی بل چا مني فرهنګ او تمدن دی بل چا خپلوي اولادونه دی بل چا په طریقه باندې روزي نو دا دی الله ناشکری ده دی الله تعالی د نعمتونو کفران دی رب العالمین نه دین خپل بندگان منی کوي او دا ور یادوي ورته چې دا اولادونه ما در کړی دي دا خزه ما در کړی دي د المسیان ما در کړی دا روزي ما در کړی دي نو تاسو یوازې ما باندې ایمان راوړی نور باندې په نور معبودانو نور طریقو نور قوانینو نور فکرونو منهجونو نور تګلارو په نور رسمونو رواجونو په دې باندې کافر شي دا څه چې ما در لېږلي او د ما شریعت درته بیان کړي د ما رسول درته بیان کړي په امدې باندې وچلېږئ دا د ژوند لاره کوي دا د ژوند نقشه کوي دا د ژوند طریقه کوي همدا د ژوند هدف وګرځوي نو په داسې حال کې چې تاسو ته الله تعالی دا نعمتونه درکړي تاسو څنګه په الله کافر کېږئ او د نور خلکو پیروي کوي او په نور خلکو پسې ځي رب العالمین خپل بندگانو ته کله نارینه اولادونه ورکي کله ورته زنانه اولادونه ورکي کله ورته دواړه ورکي کله بیخي نه ورکي ورته په دې ټولو کې د رب العالمین خپل حکمتونه وي که چاته الله نارینه اولادونه ورکړي زنانه نه دي ورکړي نو الله په دې پوه دی چې د دې لپاره هم دغه مناسب دي که چاته الله زنانه ورکړي نارینه نه دی ورکړي الله تعالی په دې پوه دی چې د دې پم دی کې خیر دی کې دې شي نارینه اولاد نه داسې یو څوک را پیدا شي چې دته او د ټول تاریخ او خاندان ته د شرم او د مصیبت سبب جوړ شي نو ځکه الله تعالی ورته نه دی ورکړي یوازې د جنې ورکړي ورته او زینو ته الله تعالی دواړه ورکړي او زینو ته الله تعالی هیڅ اولاد نه ورکړي نو په دې ټولو حالاتو کې د الله زندگی په کار وي او خپل کارونه او خپل امور ټول الله ته تفویض کول او سپارل په کار وي الله تعالی فرمایي لله ملک السماوات والارض الله لره دا پادشاهي د اسمانونو او پادشاهي د ځمکې مالکیت د اسمان او مالکیت د ځمکې حاکمیت په اسمانونو کې حاکمیت په ځمکه کې دا ټول یوازې الله لره ده یخلق ما یشاء د الله چې څه شي ته اراده وشي امغه پیدا کوي چې څه شي ته د الله اراده نه شي او بنده هر څه وغواړي هر څه کوششونه وکړي هغه به نه پیدا کیږي یخلق ما یشاء الله پیدا کوي هغه څه چې دی غواړي او یا خو ورکوي ورته نارینه او خزینه دواړه ورته ورکوي ويجعل من يشاء عقيما او ګرځوي ځینې خلک شند نازا بی اولاد یې ګرځي اولاد نه ورکوي ورته خزم شته سړی هم شته خو اولاد الله نه ورکوي ورته انه علیم الله پوی دی چې د چا سره څه مناسب دي قدیر الله توانا ده ورکولای شو خو عالم ده ځکه ور نکړه ورته دا نه چې الله ناتوانه ده دغه یو ته ورکړه په دې توانا او هغه بل ته ور نکړه نعوذ بالله چې ناتوانه ده نه الله پوی ده الله توانا دی انه علیم الله پوی دی چې چاته څه مناسب دی قدیر الله توانا دی په هر څه باندې هم په ورکړه توانا ده او هم په نه ورکړه باندې توانا ده که الله ونه غواړي چې هر څه وسایل جمع شي نکېږي او چې الله وغواړي چې څونه د منع وسایل وکړي بیا به هم الله تعالی ورکوي او هغه ذریعہ به ورته برابروي خو په ټولنه کې مسلمانان یا د موږ تاسو خاصا د افغانانو په ټولنه کې یو منفي برداشت یو منفي رواج یو منفي عادت داسې ده چې خلک د لونو په پیدا کېدلو باندې ډیر نه خوشحاليږي او حتی کله کله خو په ځینې کورنۍ او په ځینې بیرته پاتو له دین او له فرهنګ او له تمدن او له اسلامي معلومات نه لري خلک د لور پیدا کېدل یو غم یو مصیبت ګڼي او دا داس یو عادت دی چې دا د مشرکانو عادت دی دا د الله سره د مخالفت او د الله د فرمان نه د سرغړونې عادت دی معنا دا چې ای الٰه تا چې ماته د لور راکړې زه دا نه منم په دې کې د تا قدرت هم نه منم په دې زه ناراضه یم تا چې کومه فیصله کړې دا ماته قبول نه ده ته باید د ما ومنې نارینه دې باید راکړی وي چې زه په خوشاله شوی وي دا چې تاسو خپل اراده نافذه کړې ده زه نه منم نو دا خو د الله سره ځان په مخالفت کې واقع کول دي دا خو د الله سره ځان په دښمنۍ کې په لوی لاس ور اچول دي ځکه خدای یو کفري عادت دی یو کفري فهم او برداشت یو کفري عقیده او نظریه ده او کافران به داسې و چې کله کور کې به لور پیدا شوه نو بیا به لغم نه دی تک تور شو مخ به تور شو او داسې بلغم و پړسېده غم به دونه په ځان کې ایثار کې ایثار کې چې لغمه به د سوي پړسېدل ښکارېده مفسرین وای چې لغمه به ډک پړسېدل ممتلئ به داسې ښکارېده ځکه چې چاته به اظهار نه کاوه بس د غم به په ځان کې ایثاروي ایثاروي د دې ډېر غم ایثارولو نه به رنگ تک تور شو هر چاته به داسې مر غضب مر غضب غونې کتلې چې په کور کې به لور پیدا شو په ځای دې چې د الله شکر وباسي د بل خلکو نه ځان پټاوه او بیا به چې کله د اولاد را لویده د غوړکې لور چې را لویدله یا خو به داسې په سپک او ذلیل حالت کې ساتله توجه به ورته نه کوله هغه چې نارینه او الکانو ته به کوله او یا به داسې چې غوښتل وي چې بیخي په خاور کې خخه کی لور به وی وړ ژوندۍ به الته په خاور کې خخه کړه رب العالمین فرمای اذا بشر احدهم بالانثى کله چې زیری ورکړ شي کم یو د دې کافرانو ته په لور باندې چې لور دې پیدا شوې ده ظل وجهه مسودا مخه تور شي لغوسې نه مخ تور شي چې وای بیا لور ده وای لور شو دا به څه کو زه خو د زوی پته مو نو لغمه داسې تور واوري وهو کظیم او دای دا خپل غم زړه ته ور اچي ور اچي دغه اظهار نه کوي ځان په باندې ډکې په دې غم باندې یتوارا من القوم پټوي ځان له خلقونه از مردم خود د گوشه میگیره تا که مردم برش امو مجده و بشارت پیدا شدن دختر رانه ته به می خاطر خود د گوشه د کنار میگیره یتوارا من القوم من سوء ما بشر به د هغه بد زیری نه چې دته ورکړ شوی چې کوم بد زیری د دی بد غني د هغه نه دی پټیږي چې خلک غزیره ورته ورنکي ايمسكه على هون ام يدسه في التراب بس په دې چرت کې وي دی چې داسې ذلیل یې وساتي به قدر وساتي دا لور او که ژوندۍ په خاورو کې خخه کی ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون ډیر بد دی هغه څه چې دوی فیصله کوي هغه حکم کوي چې د الک او د انجلۍ ترمنځ تفاوت کوي د الک او د انجلۍ ترمنځ په شکر کې فرق کوي په الک باندې شکر وباسي دزي کوي په هلک باندې خیراتونه کوي او پنجلۍ باندې بیا ناشکری کوي د غم اظهار کوي او له خلکو پټیږي دا د ځان لپاره یو شرم یو مصیبت ګڼي نو الله فرمایي چې دا ډیر بد حکم دی چې دوی کوي د لور پیدا کېدل نه یوازې دا چې دا د الله تعالی امغه ډول نعمت دی لکه څنګه چې زوی یو چاته ورکوي بلکې په دې کې اجر هم ډیر دی د لور په تربیه د لور په روزنه او په پالنه کې چې کوم اجر او ثواب لیکل شوی او راغلی دی په اسلام کې هغه ګوري د نارینه او په باره کې نه دی ذکر شوی او دا د تعجب خبره ده چې د نارینه اولاد په باره کې دغه ډول خبره نه دراغلی په یو حدیث شریف کې چې انس رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی دی انس رضی الله عنه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دو تا دختر را تربیه کنه هغه د دې عائله د کورنۍ برخه شي او هغه وپالي حتی تبلغا تر هغه چې دا بالغ شي لویان شي جاء یوم القیامه دا سړی براشي د قیامت په ورځ باندې انا وهو هكذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل دوه ګوتې مبارکې پورته کړې وې د قیامت په ورځ به دا سړی راشي زه او دی به سره داسي یو داسي داسې به نږدې یو د ما جوړه به د ما ملګری به لکه دا دوه ګوتې چې په خپل منځو کې سره نږدې دي داسې به د دلونو پلار له ما سره په منزله او په مرتبت کې نږدې وي د ما د ملګرتیا سعادت به په برخه باندې وي د چا په کور کې لور پیدا شو لوران پیدا شوې بیا هغه وپاللې ښه نوم یې ورباندې کېښود ښه تربیه یې ورته ورکړه مونځ یې ورزده کړه او داس عبادت یې ورزده کړه د اسلام عقیده یې ورزده کړه په توحید باندې لوی کړه او بیا یې هغه خپل انجام ته او خپل برخه ته نصیب ته وروسپارله خاوند یې ورته وکاو ښه مناسب ځای ورته وکوته نو د قیامت په ورځ باندې چې دا سړی په دنیا کې مړ شي د قیامت په ورځ باندې راژوندای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سړي مرتبه کوي چې دای بل ما سره داسي وي داسي جاء انا وهو هكذا زه او هغه به دواړه داسې یو سره قیامت پر ورځ وضم اصبعيه او دا خپل دواړه ګوتې سره نږدې کړي زم کړي پیوسته کړي چې داسې بل ما سره نږدې وي ګوري دا څونه لویه مرتبه ده د لور پالل د خور پالل او هغه تربیه کول دا الله ته د نږدېوالي سبب ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هم مجلس کېدلو ذریعہ او سبب دی همدارنګه له عائشه رضی الله عنها یو بل حدیث شریف روایت دی عائشه رضی الله عنها فرمایي جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألني عائشه رضی الله عنها فرمایي زه کور کې ناشته وم یو خزه راغله او فقيره خزه راغله رات کور ته راغله او دوه وړي لونی ورسره وي تسألني څه وختنه سوال رانه کاوه که څه خوراک یو څه را سره وي شوارې کوم ورته ولم تجد عندي شيئا غير تمره واحده له ما سره یو بل شي پیدا نکړه بس یو دانه خرما ور سره دغه خرما مې ورکړه ورته فاعطيتها دا خرما مې ودي خزي ته ورکړه فاخذتها دا خرما یې واخسته فشقتها دوه ټوټې کړه بین ابنتیها د دوه لونو ترمنځ خرمای نیمه کړه نیمه دا یوې ته خله کې ورکړه نیمه دا بل ته په خله کې ورکړه د مور مهرباني ده کنه خپل به یې ورته نه کېده خو دې د خپل اولاد د ګېډې د مړولو د پاره سوال ته هم مخه کړې و او بیا چې یو خورما پیدا کړه هغه نیمه کړه نیمه یوې ته په خله کې ورکړه او نیمه بلې ته په خوله کې ورکړه ولم تاكل منها شيئا او په خپل هیڅ شی ورنه ونه خوړل حتی څکه هم ورنه ونه کوله یو بچره هم خپل ونه خوړله ثم قامت بیا ولاړه شو فخرجت او لاړه وابنتها او دواړه لونې هم ورسره لاړې فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم دستي ورپسې کور ته راننوت دا خزه دا بچیان یې چلاړي نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی فحدثته حدیثها ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خزي قصه وکړه چې دا سیو بیچارګي خزه راغله دوه وړي وړي لونی ور سره وي ما نه د خوراک څو غوښته ما سره څه نه و بس په کور کې یو خور ما واغه مې ورکړه او بیا هغه بیچارګي دا وخت نیمایي وی لور ته ورکړه نیمایي بل ته ورکړه او په خپل اې شی ونه خوړل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله دې حالت نه متاثر شو نو به او فرمایل من ابتلی من هذه البنات بشیء څوک چې په امتحان کې راغی د غنجونو نه په یو څه امتحان کې یعنی الله تعالی په جنو باندې وازمایي الله تعالی ورته لونی ورکړي د زامن په ځای الله لونی ورکړي ورته په ابتلا کې راغی امتحان کې راغی چې کله دی په دې امتحان کې راغی فاحسن الیهن نو دی هغه سره احسان وکاوه د دې خپل لون سره د احسان وکاوه په خنو می خودل کې خپل لون سره احسان وکاوه په تربیه کې په طعام کې په لباس کې په مهر او محبت کې ترڅو چې دا لوی شوي کن له سترا من النار نو دغه لونی به وي د دل پاره پرده شي د اور نه د داخلي دلو د اور او د ترمنځ به د لونی پرده وي دا لونه به الله تعالی د دې ذریعہ وګرځي چې دا سړی به جهنم ته نه داخلي چې څوک خپل لونه سمې تربیه کړي د لونو خدمت وکړي په اسلام او په توحید او په نیکو اخلاق په دې باندې وروزي په ستر او په حجاب کې وروزي نو الله تعالی به د غلونې د دې لپاره د جهنم نه د راګرځېدلو د جهنم نه د ساتل کېدلو ذریعہ وګرځي رواه البخاري ومسلم امام بخاري او امام مسلم دواړو د حدیث شریف روایت کړی دی همدارنګه یو بل حدیث شریف چې عقبه بن عامر جهانی رضی الله عنه روایت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوي من كانت له ثلاث بنات ک د چا درې لونی فصبر عليهن او بیا په هغه باندې صبر وکي لونو باندې صبر وکي حوصله ورته ولري تربیه یې کی دین وروخي ورته لوی کی احسان ورسره وکي فاطعمهن طعام ورته ورکی وسقاهن او وبه ورته ورکی په ګډه مړې ساتي وکساهن او لباس ورته وکي من جدته هغه څه چې د سره موجود وي چې هغه څه شته ور سره د امغه نه دی طعام او لباس او سکاک او دا ارڅ ورته برابروي ورکوي ورته کن له حجابا من النار نو دغه نجونه به د لپاره وای پردشي له اور نه د داخلي دلو مخ کې الله تعالی به د دغه نجونو په ذریعہ او د دغه احسان په ذریعہ چې دور سره کړی د له جهنم نه وساتي ګوري دا ډیره لویه مرتبه ده چې چاته الله لونی ورکړي او بیا دا لونی سم تربیه کی او بیا هغه په سم لار باندې وروزي په دین باندې وروزي صبر ور باندې وکي ناشکری ور باندې ونه کوي رب العالمین به د ته دون لوی مرتبه ور کوي چې د پیغمبر سره به ملګری کوي دی اور نه به ساتي په یو بل حدیث شریف چې مرسل حدیث شریف دی یو بل صحابي وایي چې یا رسول الله کده چا دولونی په دې حدیث کې خو تا درې و فرمایل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې که دولونی هم وي یو بل صحابي وایي وایي حتی چې کچا یو ویلې وایي نو هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا یو هم بس دا ورته دا یو هم همدغه کار کوي چې د احسان سره وکي او سمه تربیه ورته ورکي نو دا یو به هم همدارنګ د اور نه د داخلي دل په مخ کې حجاب شي ستر بشي نارینه اولادونو ته خلک ډیر خوشاليږي مصارف هم قرباني کوي خو کله داسې وي چې دا نارینه اولاد بلا ورنه جوړ شي مصیبت ورنه جوړ شي شر ورنه جوړ شي داسې بلاګانې وګوري مور او پلار ته چې یې څوک وژلې یې د چالور تختولې یې یو بل مصیبت کړي یا کافر شوی یا داسې یو څکار وکوي چې هغه باندې د دې سړي دنیا او آخرت ور باندې خراب شي او کله کله نجونې الله تعالی د نیکبختۍ او د سعادت ذریعہ وګرځي د داسې یو چا سره خيخي ور باندې وشي چې د دم ور سره جوړ شي د ډول ور باندې جوړ شي د ابرو ور باندې فزای شي الله تعالی داسې اولادونه ورته ورکړي چې دوی ور باندې نیک یادېږي د دور باندې په دنیا کې هم سرخروي شي او په آخرت کې هم د نیکۍ ذخیره شي نو یوازې په نارینه باندې شکر وستل نه دی پکار بلکې په نارینه خزینه په ټولو باندې شکر وستل پکار دی بل خبره دا ده چې کله اولاد د سړی پیدا شي نو د حقیقي مسله ده د حقیقي مسله په باره کې د علماو د درې رائے دي مشهور مشهور یو ده چې ځینې علماي بخي واجب غني بلکې امام ابن حزم او داود ظاهری رحمهم الله دا هغه فرض واجب غني چې دا به خامخا کوي ځین علما دویمه رائے دا د چاغوي بیا سنت غني او مؤکد ټینګ سنت غني چې دا باید وشي د الک لپاره دوه پسونه او د انجلۍ لپاره یو پسه ده دا هم ثابته رائے ده په دې باره کې احادیث شته دي او ځینې علما دا مستحب غني د استحباب په درجه کې غني چې دا مستحب او غوره کار ده که چا وکاوه ډیر ښه او که چا ونه کاوه نو هغه مؤاخذ نه دور باندې نیولای کیږي نه ور باندې په دې باره کې هم دلایل شته او همدغه رائے بیا د حنفي مذهب ده حتی چې په حنفي مذهب کې بیا د امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمت الله علیه دغه رائے داسې را نقل شوې ده چې دا په قرباني باندې منسوخ شوی دی دا نور نشته ځکه قرباني شراغله نو بیا د دین مخکې چې څونه ذبیحې وي دا بیا نسخه شوي او دا نشته ده په هر صورت باندې کچا حتما وکول نو هم سنت ادا کړی دي کچا د سنتیت په مرتبه کې وکول هم سنت ادا کړی دي او کله چا توان نه کېده وې نه کوله نو هم څه مؤاخذه ور باندې نشته ده ځکه شریعت کې عمومي حکم دا چې فتقوا الله ما استطعتم دی الله نه چې څومره کول شي هغه وویریږي چې څونه عبادت باندې څونه تقرب او تطوع باندې دی الله نه ویره ځان ته حاصلول شي دغه وکوي او په بل حدیث شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څه شي نه منع کړی یاسته هغه نه ټول منع شي او چې پاتې شي باندې امر کړی درته هغه نه چا څونه کول شي هغه نه راوړی نو په شریعت کې تنگسیا نشته په شریعت کې خامخا اجبار نشته چې حتما دی یو سړی وکوي غوره خبره دا ده بهتره خبره دا ده چې وایي کوي او وایي چې ترڅو پورې دا ماشوم بالغ نه وي کشر وي نو ترغه پورې د ذمہ داری په پلار باندې ده چې هر وخت وکوله صحیح ده ورته فضیلت او غوره دا ده چې په ومه باندې او بیا یې څور لسمه یو شتمه باندې او کنه یو اخلاصيږي نه ترڅو پورې د ماشوم بالغ کیږي دا د پلار په ذمہ پاتې وي کوي وکولای شي نو ودی کوي او کله چې دی بالغ شي نو وایي چې بیا دا مسؤلیت انتقال شي د پلار د ذمہ دارۍ نه په خپل همدغه انسان ته کالک وي کنجلې وي چې په خپل دی بالغ شي او په خپل د مال او د توانایي خاوند شي نو بیا په خپل وکي حتی چې د ژوند په ټوله مرحله کې وکي چې حتی په بډاتوب کې وکي هم نو دا ورنه ادا کیږي نو دا داسې حکم دی چې په دې کې د شریعت لنګانه یو څه وسعت ورکشته دی او د شریعت فضیلت او د شریعت رحم پم دې کې دی چې د انسانانو لپاره دا نصوص داسې راغلي دي مسلمانانو لپاره د احکام او نصوص داسې راغلي دي چې د هر چا گزاره ور باندې وشي او هر څوک په هر شکل کې د تطبیق وړتیا ولري که چا دا وکولای شو که چا دا وکولای شو د حقیقي نورسته د نامه مسله راځي چې نوم به په اولاد باندې څنګه ګدي د نامه په باره کې په اسلام کې هم لارښوونه شوې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوازې دا چې په خلکو باندې به ښه نمونه یې خودل خو نمونه به خودل بلکې ناوړه او بې معنا یا ترخه زیګه درست داسې نمونه به خلکو نه لری کول هم یو څوک به ورته راغی چې مثلا ورته ویل نوم دې څه شي ده هغه به یو داسې نوم ورته واخیسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به خو نه لګید هغه باندې به بیا نوم بدل کوي چې نه د تا دا نوم نه ده دا نوم دی ده علي رضی الله عنه په خپل زمونو باندې نمونه نور شان کې وو بیا حسن او حسین دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې کې خودل او رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون هم په دې موضوع کې محتاط و چې ورځ په سفر کې چیرته روان و بیا یو ځای کې واړول الته دی وخت راول لپاره یا شپه یا غرمه تیروله نو بیا چاته امر وکاو چې دا اوخه ول وشي یو چاته ویل چې دا اوخه به څوګ ول وشي اوخه به څوګ ول وشي شو دی بورنه راوړي نو یو سړی پورته شو و چې یا رسول الله زبې ولوشم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل وای نوم دې څه شي ده وای نوم مې ده مره مره مې نو ده د مره معنی ده تلخ تریخ وای کینه ته مل وشه کینه یو بل لاس پورته کو چې یا رسول الله زبې ولوشم لخر وکنه لخر کې خو ناشنا ناشنا خلک د مختلفو قبایلو به راجمع شوي وو هر یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه نه پیژاند دغه مغه د مدینه یو څو محدود خلک په نامه پیژاندل د نور قبایلو خلک چې په غزواتو کې ور سره ملګری کېدل هغه په نامه نه پیژاندل نو پښتنه ته وکړه وای د تانوم څه شي ده وای د مانوم د یعیش د یعیش نوم د معنا چې ژوندۍ دی پای ژوندۍ دی وی ګورې په دې کې یو ډول د تفاعل دی ژوندي پاتې کېدلو یو ډول د نعمت د حیات د ژوند د تداوم د دې معنی ده وای نوم مې دی عیش وای ورپورته شته ول وشه هغه مسلمان ده دی مسلمان ده هغه مجاهد ده دی مجاهد ده هغه د رسول الله صحابي ده صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ده هغه جهاد ته په سفر کې ور سره ملګری ده دیم جهاد ته په سفر کې ملګری ده خدای ته وایي ته مکه او دبل ته وایي ته وکول دغه یو نوم چندان خوند نه دی ور کړی دغه په نامه کې تریخوالی دی او د دې بل په نامه کې د ژوند او د برکت او د دې ماده ده پکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل اولادونو باندې او د صحابه کرامو په اولادونو باندې نیک نمونه یې خودل او که کله بچا غلط نوم یې خو تاریخ نوم به یې خو جنجالي نوم به یې خو داسې د کوم حیوان نوم به یې خو چې هغه به مناسب نه و مثلا یو چا به داسې سخر نوم په ځان باندې خو تیګه یو چا په مثلا په ځان باندې یو بل ډول دی حیوان یا دی بیکاره شي نو میخه و هغه سره په ځین کې اعتبار موجود و چې دا په دې اعتبار ور باندې ښه ده یا مثلا د قوت په اعتبار یا د زلورتیا په اعتبار یا د دښمن په مقابل کې د درېدلو لپاره یو نیکفالي په اعتبار خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغنو مرته بدل کړ نو په حدیث شریف کې دي چې د نارینه لپاره غوره نمونه هغه عبد الله او عبد الرحمن دي د دې نورسته بیا نور انواع د نمونه هم راغلي هغه کې چې الله ته ورکه عبدیت راشي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نومي یا د انبیا او علیهم السلام نمونه یي یا د صالحونو نمونه یي یا په امت کې د نیکانو خلکو چې هغه امت ته خیر رسیدلی تفاؤلا د نوم سره کې چې ګوند الله دیم اماغه سي کې او د انجونو لپاره هم ښه نمونه وایي چې د امهات المؤمنین نمونه دي او د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د لونو او د بیبیانو د دوه نمونه دي د صحابیات نمونه دي او په اسلامي تاریخ کې هغه چې مسلمانانو ته خیر رسیدلې په علم او په فرهنګ او په دین او په تقوا او په عبادت او په خې تربیه او خې اولادداري خې شوهرداري کې نوم ګټلې تفاعلا دغه نمونه ور باندې کې خودل شي دا غوره دي نو د هغه نمونه نه د ځان وساتي خلک چې یا هغه کفري نمونه دي د کافرانو مثلا په منګو تاسو کې اوس په د خاري خلکو کې یو ډول رواج پیدا شوی هغه د روسانو د وخت نه چې څوک په باندې سویتانم کې دي څوک په باندې ترینانم کې دي څوک په باندې یوسویتلانانم کې دي څوک په باندې الینانم کې دي څوک په باندې یو بل شي دغه غربي وارد شوی یا روسي نمونه دي یا یوګوسلاوي او چکسلواکي نمونه دي یا امریکایي نمونه دي یا یو بل ډول غربي نمونه دي بد دا غلط غلط نمونه ور باندې کیدي نو بیا بل ورځ چې ګوره اما غزا ته ځان رسولای بیرته یې استرالیا ته ځان رسولای جرمني ته ځان رسولای نوم خو تیار له شروع نه مغه شي د مغه نامه تاثیرات ورکه انسټال شوی بس ترڅو چې سترګې غړیږي د بیا ځان اروپا ته رسولای استرالیا ته رسولای امریکا ته رسولای نو د خنو خ تاثیر په یو چا باندې د بدنوم بد تاثیر په یو چا باندې نو کوشش وکوئ چې خپل نارینه او اولادونو باندې هم نیک نمونه کېږدئ د انبیاو نمونه ور باندې کېږدئ د صالحینو نمونه ور باندې کېږدئ د مجاهدینو او د نیکانو د عالمانو د خو خلکو هغه چې امت ته خیر رسېدلی دغو نمونه ور باندې کېږدئ او نجونو باندې هم همداسې د صالحاتو نمونه کېدی امام ابو داود رحمت الله علیه یو حدیث شریف روایت کړی دی مرفوع حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انکم تدعون یوم القیامه باسمائکم د قیامت پر ورځ به تاسو را بللای کېږي د تاسو په خپل نمونو فلانه یا راپورته شه فلانه یا راپورته شه فلانه یا راپورته شه فلانه یا را وړاندې شه د تاسو نمونه به درته اخستل کی تو دعاونه را بللای کېږي به تاسو د تاسو په نمونو باندې و اسماء ابائکم او د پلرونو په نمونه باندې فلانه د فلانی زوی راځه نو خپل نوم ځان لپاره ښه انتخاب کا چې بچی دې د تا په ښه نامه باندې یاد شي ته د بچی ته خنوم انتخاب کا چې د هغه بچی د د په خنامه باندې یاد شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کوي فحسنوا اسماءکم خنومونه ځان لپاره غوړه کړئ نومونه خپل خه او بهترین نمونه کوي نو کوشش وکړي په اولادونو باندې خه نمونه کېږدي دغه نو ورسته بیا بل خبره ده چې تربیه خبره راځي د اولاد او تربیه له شروع نه دوی د کور تربیه اخلي او د کور ژبه زده کوي که د مور او د پلار ژبه یې ښه ژبه وه عفیفه ژبه وه پاکه ژبه وه ښه نومونه او ښه اصطلاحات یې کارول دوی به هم امغه ژبه زده کوي امغه اصطلاحات به کاروي امغه ډول خوی به په دوی کې راځي او که مور او پلار به احتیاط او مور او پلار بد زبان او د اولادونو به هم همداسي بد زبان وي ما ډیر خلک لیدلي دي ډیر خلکو مې اوریدلي دي چې اولادونه یې مور ته کنځلې کوي پلار ته کنځلې کوي وجه څه شي وجه دا چې د پلار د خپل زوی ته کنځلې کړي وي کړي وي کړي وي نو هغه په کور کې یو عادي خبره ګرځېدلې وي بل ورځ دیم پلار ته کوي بل ورځ دیم مور ته کوي کنځلې ورته کوي دا کنځلې دله بیرون نه نه راوړي مور پلار په خپل اولادونو ته کنځلې کړي وي یا بد نمونه ورته اخیستي وي دوی په خپل منځو کې هغه بد نمونه ورته اخلي نو ښه خبره دا ده چې مطلوبه خبره دا ده شرعي خبره دا ده چې ماشومان سره ښه رویه وشي په ښو نومونو باندې یاد کړی شي او خبرې هم ورسره روغې روغې خبرې وشي ا د ماشومان خبرې ورسره نه کوي چې یو وخت پورې د ماشومان په ژبه ورسره غږیږي بیا نو هغه د دل لپاره ژبه ګرځېدلې لغینه بیا وتل بل مشکل وي له شروعه د ژبې علما وایي چې ماشومان سره روغ خبرې کوي پوره خبرې کوي او د هر شي نوم ورته روغ روغ اخلي ډوډۍ ته ډوډۍ ورته وایي نانا ورته ما وایي وریجو ته پپه مه ورته وایه ورته دا وریجې دي مثلا د هر شي پوره نوم ورته واخله نو د ده لغوي فرهنګ یا لغوي ذخیره یا د الفاظو د کلماتو هغه کوم وکیبلري د چې ده هغه له شروع نه په دکې را پیدا شي همداس طبیعي ډول باندې رالوی شي بیا ښه وینا هم کولی شي ښې خبرې هم کولی شي ښه جرأت هم لري هر شی په هغه خپل حیثیت باندې پیژني هم او دا د نمونه پیژندل دا لوی حکمت دی لوی علم دی کله چې الله تعالی آدم علی السلام پیدا ک اول لوی نمونه د شیانو ورخودل وعلم آدم الاسماء كلها او په دې باندې فضیلت هم په ملائکه ثابت شو چې آدم علی السلام د ټول شیانو نمونه پیژندل او ملائکه هغه نه پیژندل چې الله ورخودل او باقی مندل دوی موږ خو نه پیږو موږ ته نه دی یاد نو د شیانو نمونه ورته پوره اخلي خبرې ورسره پوره پوره کوي روغې روغې کوي د لویانو غوندې خبرې ورسره کوي معامله د ماشومانو کوي مهر او محبت کوي خو خبرې ورته روغې روغې کوي او ژبه ورته ښه کاروي بد نمونه ما اخلي د حیواناتو نمونه اخلي خره سپیه خنزیره غلط نمونه نور مې یادوي او د ماشومانو د شرمګاهونو یا د عورتونو د دوه نمونه ما اخلي په ژبه باندې مراوړي یو کنایه نوم ورته داسې واخلئ چې دغه نوم دی په خپل اصلي حالت باندې نه بس یو کنایه نوم ور باندې کېږدی اصلا ضرورت نه وي چې نوم دی واخستل شي خو بل فر ضرورت وي نو یو داسې بل نوم ور باندې کېږدي چې هغه ډېر د شرم خبره نه وي بل خبره بیا د تربیه په سلسله کې دا ده چې د کور تربیه چې واخلي دی که مکتب ته ځي که مدرسې ته ځي که بل چېرته ځي نه د مغزه تربیه به ځان سره راوړي کله په ښه ځای کې واچاو د خو خلکو رنگ به راوړي کله کې بد ځای کې شامل کې د بد ځای رنگ به راوړي د دې ترڅنګ علما وایي چې بهتره خبره او مهمه خبره دا ده چې ښه گاونډي او ښه کوڅه او ښه ماحول کې اوسي که ته خپل بچیان د ملایکو غوندې هم وروزي لوی کې خو چې بیرون کوڅه ته وته او الته بیرون په کوڅه کې بیا الته لوفري و لوچکی و بد اخلاقی و بی حیايي و کنزلې د تا اولاد به طبيعي چې هغه رنگ د ځان سره راوړي نو د دې لپاره چې اولادونه هم سم وروزل شي د سمو خلکو گاونډیتوب وکوي د نیکانو خلکو سره ووسیږي په خ کور کې مو وسېږي کمزوري کور کې وسېږي خو چې هم سهګان د سم خلک وي دا چې ته په شیشې باندې کې وسېږي خو چې بیرون د اولادونه د تعالی لاس وزي بیرون د اولادونه بد فرهنګ بد عقیده بد تصور بد خیالات بد الفاظ د کوي او راوړي کورته بل ورځ بیا د تعالی لاس وتلی وي به ځان ته جنجال کتلې ته ته جنجال کتلې چیرته د چا لور سره معاشقه شروع کړي چیرته د چا زوی سره شروع کړي چیرته د چا ګریوان سیرلې چیرته بل څه کړي نو وای خه ماحول دا مطلوب شی د اولاد د تربیه لپاره نو کوشش وکړو چې په خو ځایونه کې که په کرایي کورونه کې موسیږي اول د کوڅې د خلکو د غمسایګانو د دې پوښتنه کوي په عربي کې یو مقوله دا وایي چې اطلب الجار قبل الدار د همسایه پوښتنه لکور نه مخکې کوه چې همسایه څوک ده اسې نه چې همسایه بد خلک وي لوفران خلک وي بد اخلاق بي دینه خلک وي نو د تا اولادونه هم خدای نه خواسته اما غرنګ واخلي نو خبره خلاصه کومه په دې ځای باندې الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې د الله په نعمتونو باندې شکر وباسو کاغه لونی وي او کاغه زامن وي او د ژوند د خپل مناسبات کاغه د خوخي دي او د غم دي خفغان دي دا ټول شریعت مطابق تیر کو الله دې قاری صاحب ته اجر ورکړي او د قاری صاحب نه مخکې دی الله تعالی د غاجی صاحب ته اجر ورکړي چې د قاری صاحب نه بچای روزلې تربیه ورکړي ده په نیک لار روان کړي حفظ ته کې نولې دین ته کې نولې مدرسې کې شامل کړي کدی مدرسې کې نوې کې نولې د قران لاس کې نوې ور کړي لاس یې نیولې نوې ملاته نوې بولې بچي بچي ورته نوې ویلې خدای به چرته نن سینما کې خدا نه خاصه یو اکټر و یا به یو عام یو تاجر یو دکاندار یو بل داسې یو شی به و داسې د خیر خواته دی